هغو کتابونو باندې مو هم ایمان راوړی دی کوم کتابونه چې تا نه مخکې نازل دي، تورات، انجیل، زبور، صحف اسماني. الله فرمایي یزعمون ګمان کرتے ہیں ګمان کوي چې منګه په قران هم ایمان راوړی دی او قران نه مخکې کتابونو باندې هم ایمان راوړی دی خو مخکې سوي یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت خو وایي چې فیصلې طاغوت ته وړي، شیطان ته څوک فیصله وړي؟ شیطان د چا په منځ کې فیصله تر اوسه کړې ده؟ چېرته راکوز شوی دی چې پلني ځای کې هلکه شیطان راکوز شوی و، داسې یې ښکر و، دومره یې لکۍ وه او پلني و د پلني په منځ کې یې فیصله وکړه؟ معلومېږي چې فیصلې کوي دا چېرته انسانان دي، څوک دي؟ فیصلې څوک کوي؟ شادوګان خو یې نه کوي. شیطان هم نه کوي غویان هم نه کوي فیصلې څوک کوي زید عمر بکر زه ته بل بل الله فرمایي چې د دوی ګمان دی چې موږ مسلمانان یو او حالان کې یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت حالان کې فیصلې طاغوت ته وړي یره جی څه وشو الله فرمایي وقد امروا ان یکفروا به حالانکه امر کړی شوی دی څه ته به اول طاغوت باندې کفر کوې اول به طاغوت کافر کوې پس د هغې نه به په ما ایمان راوړې تا چې طاغوت ته کافر نه دي ویلي تا طاغوت نه انکار نه دی کړی ستا ایمان الله فرمایي چې یزعمون ګمان دې دی چې زه مسلمان یم مسلمان بل آیت په دې نه درته لږ نورم صفا وښایم سوره مایده کې الله فرمایي جواب را کې چا نازل کړي دي الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې د الله په قانون فیصله و نکړه مخکې بیا خپل تفصیل ځان لګوره چې په چا یې وکړه په کم قانون دی یره جی رواج کرم داسې دی اللہ اللہ میں توے چ تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو يره جي نوح عليه السلام زمانه کي طوفان وختو يوه بوډۍ د جونګړي مينځ کي ناسته وه او هغه بوډۍ په جونګړه کي بچ شوه وي ورته ووي چي بوډۍ څنګه بچ شوي وي يره نوره خو پته راته نه ده لګيدلي خو مچس مي لګولو مچس نه لګيده چرته په هغي زمانه کي د مچسو فکټري وه نو د نوح عليه السلام په زمانه کي د مچسو فکټري وه دغه واقع خلک غواړي چې یاره یاره جی فلانی خو ډېرې ښکلې خبرې وکړي زموږ صفت هم وکړ، د قوم صفت هم وکړ، د مشرانو صفت هم وکړ، د نوجوانانو تعریف هم وکړ، ویې ویل چې دا ډېر منځ ګذاره خلک دی. ما ورته وویل چې مګر میرې دامن مې تو کانټون کې سوا کچ بي نهي، زما قانون دا دی چې زه دې هغه شی بیان کړم چې هغه نه څوک نه دي خبر چې ترې خبر شي چې د قیامت په ورځ د کورم ایجنسۍ خلک زما ګریوان ته لاس راواچوي چې تا خو زه په کفر اسلام نه وم خبر کړی، ویې ویل چې غیبت مه کوه ګناه ده. ظلم مه کوه ګناه دی مونځ مه قضا کوه ګناه دی مونځ کوه دومره ثواب یې دی حج ته لاړ شي دومره ثواب د خیرات دومره ثواب د چاله د پیسو ورکولو دومره ثواب د کفر اسلام خو تا موږ ته اړو ویلي نو او چې سړی ایمان نه وي راوړی خیرات یې قبلېږي مونځ یې قبلېږي مړه قبلېږي به سړیه د دومره خلک چې مونځ کوي ولې کېږي نه کله دې چې ایمان نه دی کامل شوی عمره ستا یو عبادت هم نه قبلېږي وګوره دا هم ونه وایه چې مفتي صاحب وویل چې تاسو ټول کافر یې، ګوره دا فتوا ما لا لګولې نه ده، ځکه چې تاسو ما نه لږ مخکې تېرېږئ، ما صرف څرګنده کړه چې دا ایمان کلک په زړه راولئ، ته نه یې خبر، نن پورې ته نه وې خبر، ته پرې نه یې نیولی، نن پرې خبر شوې بس زړه ته یې کوزه کړه او که نن دې هم زړه ته کوزه نه کړه، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمة الله علیه یو ځای کې لیکلي دي مجموعة الفتاوا کې. او په دې باندې نورو علماو هم لیکل کړي دي، هسې د یو عالم نوم سړی واخلي د هغې مطلب دا نه دی چې یو عالم لیکلي دي، خو موږ به په دې تقریر کې د خلکو نومونه څه اخلو خو مسله به بیان کړو، مناظره خو نه کوو که نه؟ هغه لیکلي دي چې فهم حجت شرط نه دی، اورېدل د حجت شرط دي، که چېرې په دنیا کې یو سړي د حق دلیل واورېده، دی که پرې پوه شو او که پرې پوه نه شو چې ویې نه منلو نو قیامت پر ورځ به دی د کفارو په صف کې پاڅي دا بانه به یې نه چالېږي چې یا الله زه خو پرې پوه شوی نه وم دا بانه به یې چې درته ورسېده بس منې به یې د الله قانون باندې پوهېدل نه پوهېدل فرض ضروري نه دی چې ته به پرې ځان نه پوهېوې اتیا کاله تا د انګریزۍ تعلیم کولو اتیا کاله په دوکان کې ناست وې تجارتونه دې کول او تا له د قرآن يو آيت بيان شو تا وويل چې زه پرې پوه نه شوم نو تا پرې ځان پوه کړی نه دی تا ولې اتيا کاله صرف دوکان کولو خو نور به دې هم څه کړي وای کنه چې پرې پوه شوی وای فهم حجت شرط نه دی علماء کرام ناست دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون کې علماء لیکلي دي چې په دې ځای کې الله حکم په فیصله غیر ما انزل الله باندې کفر نه دی ویلی نکته دا علماو الله داسې نه دی ویلی چې چا حکم او فیصله زما قانون نه بغیر په بل قانون وکړه نو دی به کافری دا نه دی ویلی دا ویلی دی چې زما په قانون چې ونه کړه بس کافر دی که په بل وکړه او کوي نه کړه خو چې زما په قانون یې ونه کړه ترک د ما انزل الله سره سړی کافر شه په ایمان ټولو بر موږ تاسو غیر ایمان ما انزل الله نه بغیر فیصلی کوو که نی کوو. یره جی مشران راغونډ شوی دی جرګه ده پلانی ځای کی فیصله به وشی لس زره روپی حالات دله ورکه او لس زره دله ورکه پلنکی ځای کی یره چی منګه ریټ کړی دی دا هغه خبری دی چی دا څوک کولای شی نه په دی علما پویږي چی دا هغه خبری دی چی دا دی باندی مرګم شته دی او په دی باندی پانسیانو پوری سزاګانی شته دی. ولې همداسې ده مولوي صاحب که نه ده پنسه پورې سزا ده بیا څه ګپ خبره نه ده چې زه ستا په مخ کې کوم ته وایې چې یاره دا خو یوه خبره وه ویې کړه خو دی راستي چې ځنه ملا یې وکړي چې په لاس ورشي چې دی په سترګو ځان ونه ویني خو مونږ یې وایو هم حق ایک بار نہیں بار بار کہیں گے ممبر نه صحیح بر سر دار کہیں گے چې قرآن ویلی دی مونږ به یې وایو د دې دا مطلب نه دی چې موږ به د چا د قانون دپاره د الله قانون نه بیانوو، په کار ده چې سړی خپل قانون د قرآن مطابق کړي که نه؟ ته چې دا وایې چې ته یې ولې بیانوې نو زه درته دا وایم چې ته ولې په غیر ما انزل الله باندې فیصلې کوې، د ملک قانون دې د انګریز ولې جوړ کړی دی خو اسلام که که نه؟ جمهوریت د چا دین دی؟ جواب راکړه. څوک دې ووایي جمهوریت د یهودو دین دی؟ ای د ستا دین څه شی دی؟ جواب څه شی دی؟ اسلام. او اسلام علماو لیکلی دی چې دین دې ته نه وایي چې د مذهب په کتابونو کې لیکلی وي او په جومات کې په یو کتاب کې پروت دین رایج قانون ته وایي دین رایج دغه وجه دا چې د یوسف علی السلام په واقعه کې قران څه وایي ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک ولې ویلی دی معلومیږی چی کله د چا قانون جمهوریت وی نو دین الجمهور به ورته وی دین اسلام نشی ویلای ورته بنیادی خبره دا ده چی طاغوت د الله نه بغیر هر هغه څوک دی چی د هغه حکم ته د الله نه بغیر او د الله د قران سره ناپکه یې نه ومنې مثال زه استاد یم دا زما شاګردان دي یا پنځه یا لس یا شل یا زر زه خپل شاګرد ته وایم چې منډه پلانی کار وکړه زما شاګرد فوراً پاڅي او هغه کار کوي او دا سوچ پرې نه کوي چې دا د مفتي صاحب آرډر د قرآن او د سنت مطابق دی او که نه دی، نو دغ شاګرد زه طاغوت وګڼلم. څه شی وګڼلم؟ دی په همدې ټکي باندې مسلمان نه دی. دا په کار دی چې ده سوچ پرې کړی وای چې دا مفتي صاحب خدای، هلکه خدای، دا مفتي صاحب زما خدای نه دی. دا يو انسان دی ده چي ماته ووي چي داسي وکه زه به لږ سوچ پرې وکم چي دا شی د الله د دين خلاف خو نه وي که چري دا شی د الله د دين مطابق وي په سر سترګو لاړ شه او مفتي صاحب چي څه درته ويلي دي ښه مضبوط هغه خبره کار وکه خو که د مفتي صاحب آډر د الله د قانون خلاف وو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق د جناب محمد مصطفی قانون دی ويلي دي چي د مخلوق داسي تابعداري نه ده جائزه چي هغه کي د الله نافرمانی راځی د یو صحابی واقعه به بیان کړم شارټ کټ ټایم کم دی پنځلس منټه غالبا چی پاتی دی یو صحابی پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړ مور خبره شو ورته یې بچیا تا زمنګ زور دین پرې خو نوی دین تا واوخته ډیر خوري ور باندې وکړه خو بچي و نه منلا بچي څوک وو صحابي څوک وو زما او ستا غوندې عام سړی نه و. صحابه چې د دین نه منفي کړي نو دین دې اډو پاتې کېږي نه. صحابه او دومره لوی مقام دی. په خپل ځای موږ بیان کړی دی او بیانوو به. مور ورته وایي چې بچیا زما دې د هغه رب په ذات باندې قسم وي چې کوم ذات تمام کائنات پیدا کړي دي. ته خو زما خبره نه منې. نوی دین دې ومنلو زما خبره دې وغورځوله زه به نن نه پس خوراک څښاک نه کوم چې تر څو پورې د محمد علیه السلام پرېښی نه یي او دا دین دې پرېښی نه یي. بوک هړتال مې دی نن نه پس. مور وه که نه وه؟ صحابي و دا سړی که نه و؟ د مور پلار قدر شته دی او که نشته؟ صحابي ورته څه وایي؟ وخت تیر شو تیر شو ډېرې ورځې پې واوښتې، کله بېهوشه او کله ټیک، کله بېهوشه، زوی ورته وایي چې مورې! روټۍ وخوره ته زما مور یی زما خدای زما د هغ ذات باندی قسم وی چی کوم ذات ستا قدر رالیږلی دی چی په تا کی سل ساګانی شی او یوه یوه درنه وزی چی ګوره زه ستا دا خبره ونه منم مړه دی شی خو ویی خوره ځان له دی تاوان اوس به ته وایی چی هو د مور پلار خبره یی ونه منله نه د مور پلار داسی خبره چرم نشی منی چی هغه د الله خبره نه نه د افسر داسې حکم منلی شي دا تورو ټپیو وله چې دلته ناست دي چې دوی ته ووایي که نه چې جومات ته لاړ شه امتیاز یې وکړه چې دی یې ونه کړي زه به د سړي بچی نه وم دا دې ته نه ګوري چې جایز دي او که نه دي جایز او که دوی ته ووایي چې لاړ شه مفتي صاحب راونیسه پلانی مولي صاحب راونیسه دی والله که د الله د دین نه تپوس وکړي دا یوازې ده ته نه چې تاسو یوازې ده ته ګورئ دا خاص مثال مې د لګوته ور اوږده کړه الله دې دی د دې بلا نه خلاص کړي داسې ډېره دنیا ده چې ورته ووایي چې داسې وکړه دی د الله قانون سره نه شي تللی نو چې کله دی د هغه اډر د الله د اډر نه اوچت ګڼي نو دا د طاغوت ومنلو که نه منلو مولي صاحب په ایمان قرآن دې ته مسلمان ویلی دی که چا ووایي چې ویلی دی نو دا ګزو دا میدان منځونه کوه که روژې هم ساته خدای دې وکړي چې پنځه سوه کاله خو منځونه وکړې پته به هغه ورځ لاګي چې کومه ورځ باندې د دې کتاب د فیصلې ورځې راشي لګه دنیا کې د تعالی جلک وخود لګه د تاو خودلو ښکارای کده ته چې دې ته دین وای رب نشي کولای کولای شي په ایمان وای کني قسم په خدای ګوره چې نن وخت کې دا جلک در تعالی نه وای خودلې چې مفتی منیر شاکر په کورمه کې بیان نه وای کړي کړي به تاسو په ما بند کړی او که نه مو بند کړی دا ټولی کور می په تدسخطونه کړی او ګنه چی دا مفتی بس کافر وای کافر دی او که بدینه وای بدینه دی بس دی به نه غږیږی په کورمه کی هر سړی به غږیږی خو دی به نه غږیږی دا دته الله او خودله او زه په والله چی نن هم په خپل زړه کی تاسو سره مینه لرم چی نه می لرلی والله که می ته دا خبری کړی زما درسره اوس هم دښمني نشته اوس هم د کور مې په سطح چې په چا هم تکلیف راغلی دی منګ شت سپارش هم کړی دی منډه مم ورته والې ده هغو خلکو ته مم منډه والې ده چې هغو خلکو صریح منګ سره زیاتی کړي دي او دې ټولو خلکو ته پته خبره مې صرف دا کولا چې اصل ایمان راوړل چې دی هغه الا الله باندې ایمان راوړل کیږي چې ایمان نه مخکې یو کارو کې چې هغه ته کفر بالطاغوت وایي طاغوت هر هغه چا ته وایي چې هغه د الله نه بغیر بل څوک دی او د هغه حکم د الله حکم سره ټکراو خوري او ته یې منې که هغه دې استاد دی، که هغه دې پیر دی، که هغه دې افسر دی، که هغه دې امیر دی، که هغه دې پلار دی، که هغه دې مور ده، که هغه دې ښځه ده، که هغه دې بچی دی چې تا ته وایي چې بابا ما له به ګوره د ګانو کیسټ راوړې الله درته وایي چې نه به یې راوړې وایي الله که نه یې وایي؟ الله خو درته بار بار وایي چې نه به راوړي ته وایې چې راوړې به نو تا ته اوس دې ټایم کې الله ګوري چې ته زما منې او که د زوی منې نو چې دې ځای کې د زوی حکم د الله د حکم نه اوچت کړو نو تا تاغوت باندې ایمان راوړو کفر دې پیونه ک زوی خپه کوي نشي خزه خپه کوي نشي مور خپه کوي نشي افسر خپه کول دې ګاجیزان نه خړو ګیله ما کوم ما او تا خزه نشو خپه کوي به هر حال خبره مې دا کوله قرآن کریم وایي چې ایمان هله معتبر دی چې کله ته غیر الله باندې کفر وکړي ډیر خلک دا وایي موږ ګوره په جیلونو کې په دې خبرو وهل خوړلي دي موږ ته یوه مطالبه دام نیولې شوې وه د چا د طرف نه چې ته دا ولیکه چې یهود و نصوارا غیر مسلم دي خو کافر نه دي. ما وې چې والله که یې ولیکم چې د ځمکه اسمان ته وخیژي او د اسمان ځمکې ته راښکته شي. قرآن ویلي دي چې کافر ته کافر ویل فرض دي. الله وایي قل یا ایها الکافرون. کافر کو کافر کهنا فرض هې سوک چې کافر ته کفر نه وي دام کافر دی دی داسې مولي صاحب کنه دی اغنه تاسو زکه کوم چې تاسو به شي دا خو د خپل ملګری دی خو هغه خو زما داسې ملګری نه دی کنه کافر ته کافر ویل فرض دی او ما ته ویلې شو چې امریکې ته کافر وای دلته بیا رانیولې وي په همدغو دې رانیسي الله عبادت کوه طاغوت نه ځان وساته عبادت د الله څه شی دی د الله حکم منل عبادت د الله څه شی دی عبادت د طاغوت څه شی دی د طاغوت حکم منل منی که نه منی په ایمان وای الکه وای منوی که نه منو رښتیا به وایو منوی که نه منو هر ځای کې منلی دی چې سبا هم زور راشي خدای راستی چې یې ومنو حالان کې شریعت کې صرف هغه زور معتبر دی چې هغې کې تا باندې داسې توره نیولي وي چې یا دې سر کټ کوم او یا دې لاس کټ کوم که چېرې د سر او د لاس د کټ کېدو خطره دې نه وي هم داسې د چا حکم منل جایز الله ته چېرې هم نه شي ویلی چې یا الله جي وس مې نه و دې ته وس نشته نه شي ویلی دې ته ویلی کېږي چې دا تا په خوښې او رضا منلې وه هغه عذر چې په شرع کې قبول دی علماو نه تپوس وکړي هغه عذر هغه دی چې ستا د سر یا د اندامونو د کټ کېدو پکې خطرۍ پي مانا یا جېل نه سوا بله خطره پکې وه منلو مو خدای که یې اوس هم ومنو العیاذ بالله الله دې وخت رانه ولي نو قرآن وایي چې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله بندگی کوا د طاغوت نه ځان بچ کا طاغوت د الله عبادت د الله حکم منلو ته ویل کیږي اصل کې دا شوبه ختمه ولکه شور مکوي څوک د الله حکم منل د الله عبادت دی خود الله نه بغیر د بل چا حکم منل د بل چا عبادت عبادت دی ته نه وي چې مونږو کې نیت مې وکړ زړه د اخلاص سره دوه رکعاته فرض مونږ کوم په دې حاضر وخت او مخ مې د محمود مولوي صاحب په لوري کړی دی نو بس هله به کافر کېږي نه حکم دی چې د غیر الله ومنل اوس به ته وایې چې هلکه نو تاسو خو هم د خپلو امیرانو حکم منئ وایه به که نه اوشاګردان د استاد حکم منی نه د امیر حکم چی کله د الله د حکم مطابق وی هغه د امیر حکم نه یا د چا حکم وی دا الله حکم وی تعالی امیر وی چی پاسه مونږ وکړه دا د الله حکم دی دا د امیر حکم نه دی تا ته امیر وی چې پاسه جهاد وکا دا الله حکم دی تا ته امیر وی چې د امریکې باندې ګولې اوروا او قتل کا دا د امیر حکم نه دی چا حکم دی دا الله حکتا ته امیر وی چی مونځ مه کوه مثال هغه ټایم د مانځه د اهمیت وو تا ته امیر ووی چی جهاد مه کوه تا ته مور او پلار ووی چی عبادت مه کوه د الله او تا ومنلو نو دی ځای کی تا طاغوت ومنلو دا حکم د الله دا حکم د الله نه و دا د هغه سړی ذاتی حکم نو د هر چا حکم چې د الله د قانون مطابق نه هغه دغه ذاتی حکم دغه سره هغه طاغوت جوړیږي کله چې دغه حکم د الله د قانون مطابق وي نو هغه دا خبره زموږ مليانو مخکې هم کوله چې حلال او حرام د سهار نه تر بېګاه پورې کوم څه کېږي دې باندې ځان پوهول فرض دي خو موږ دا سوچ نه دی کړی چې دا اسلام او دا ايمان هم سهار نه تر بېګاه پورې کارونو کې دی که نه هغوی وي چې که دا سهار نه تر بېګاه پورې کارونو کې يو روټۍ خوړل دي يو مونځ کول دي يو د مور پلار خدمت دی يو تجارت دی دا پکې دي حالانکه داسې سهار نه تر بېګاه پورې کارونو کې اسلام او ايمان هم داخل دی څه شی دی نو لکه څرنګه چې کوم څیز باندې اودس ماتیږي، کوم څیز باندې روژه ماتیږي، کوم څیز باندې احرام ماتیږي، کوم څیز باندې غسل ماتیږي، همداسې څه څیزونه دي چې په هغې باندې ایمان ماتیږي. څه شی ماتیږي؟ ایمان ماتیږي. پکار ده چې تاسو کینئ جوماتونو کې، دا یوازې ضروري نه دي، خپه نه شئ، کیدای شي بعضې خلک په دې خپه شي یوازې دا ضروري نه ده چې خلاصه مې وویله یاره جي والله چې ما خلاصه هم ویلې ده مونیه هم ویلې ده والله که په دې خلاص شي بس خلاصه مونیه دې ښه کړي دي چې ویلي ده دا نه چې په دې ته خلاصېږي یاره جي والله چې ما پنج چی شی پنجګنج مې ویلې ده دا ضروري خبره نه ده چې ته دا ووایې ته په دې خلاص شي نه ته لکه څرنګه چې تبلیغ کې لار شې شپږ نمبر یادای شپږ نمبر یې څه شی څه شی دي اول کلمه طیبه مونځ وغیره وغیره یادوي یې په کار دا دی چې دا هم یاد کړي چې دا ایمان په دې خبره ماتیږي ایک دو تین چار پانچ چالیس نه هم زیات دي نواقص د ایمان څه شی دي چالیس نه هم زیات دي چې په هغې باندې ایمان ماتیږي څنګه چې وشي ماتیږي او په دې غلط فهمۍ کې هم ګیر نه شئ چه حدیث کی راغلی دی چه چا لا اله الا الله ووی دخل الجنه نا نا من قال لا اله الا الله دخل الجنه علماء ناست دی دینه قول اعتقادی مراد دی یعنی من اعتقد لا اله الا الله چا چه اعتقاد د لا اله الا الله وساتلو نو اعتقاد د لا اله به اله ساتلی کیږی چه د لا اله خلاف کار درنه ونشی او که یو سړی ټوله ورځ تسپو باندې وي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لاندې کارونه د لا اله الا الله خلاف کوي دا مسلمانېدلی د دې به داسې مثال وي لکه خدای دې نه وکړي دا قرآن مجید زه د پښو لاندې کړم بره پرې ولاړ یم لا اله الا الله لا اله الا الله زه مسلمان یم سوال هم نه پیدا کېږي ځکه چې دا لاندې کار چې کم کوم دا کار د مقتضا د لا اله الا الله خلاف دی همدارنګه حکومت او او فیصله د غیر الله منم نو دا کار د لا اله الا الله خلاف دی، حکم زه د بل مشر د الله د حکم نه بغیر منم دا د لا اله الا الله خلاف دی. ډیر خلک په دې غلط دي چې څوک قبلې والا ته کافر وایي یا کافر کیږي. اوریدلې مو ده که نه؟ په ایمان وایه. اهل قبلې ته به وایي چې کافر نه وایې. نو دا به نه وایو چې یاره دا قبلې ته مونځ کوي که نه کوي، دا خبرې به نه کوو، ځکه چې دا کوم زه وکم که نه شل کاله پس تاسو جګړه جوړه شي نو کور مې ولا څه یاره دا شر مفتي صاحب جوړ کړ. نو دا به نه وایو خو دا به وایو چې عبدالله ابن ابی ابن سلول کافر و که مسلمان په ایمان ووایه نمړه رښتیا ووایه نو هغه پیغمبر علیه السلام پسې اول صف کې مونځ کولو که نه کولو قبلې ته یې مخ و که نورخاته ته یې مخ و نو بیا ولې کافر و معلومیږي چې څه داسې شته چې د منځونو د اودسونو د حجونو او د عمرو باوجود به کافر کېږي معلومیږي چې داسې څه شته که نه یاد که یاد والله چی یاد نه کی نکیر و منکر ګوره تا نه دنیا ورانه غلطه کی ګوره ته په دی خلاصیږی نه قبر کی ګوره قبر کی د دغو بعضی خبرو تپوس کیږی نه خو د دغو خبرو تپوس کیږی کیږی که نه کیږی ان شاءالله دا څیزونه به یادو که نه به یادو نو ما نن تقریر کی تاسو له دا خبری نه دی کړی چی خوږ اواز می دله ایستی نن سبا خلک هغه تقریر ته خو وایی چی خو اواز پکی وباسی او داسی بوډۍ وه او داسې موسی علیه السلام او داسې پلني ځای کې داسې وشوه او داسې وشوه خلک هم ژاړي خو والله چې ما درته کمې خبرې وکړې چې ګوره زړه ته یې کوزې نه کړې چې ګوره ته د اسلام محل په سترګو ونه وینې چې پنځه کاله ته منځونه وکړي ما د هغه بنیادي خبرې وکړې چې هغه د کفر او د اسلام خبرې دي نن نه پس خپل علما او ته وایه په جمعتونو کې چې موږ ته نواقص د ایمان او خایه په څه شي چې شي ایمان ماتیږي هغه کمې کمې خبرې دي چې په هغې ایمان ماتېږي او اسل... زموږ ستاسو په فقه کې یو باب دی هغه باب ته ویلی کېږي علما ناست دي باب المرتدین شته دی مولي صاحب که نشته مرتد چا ته وایي مرتد دې ته نه وایي چې هغه د اول نه کافري مرتد دې ته وایي چې مسلماني ښه کلمه یې ویلي د مسلمانۍ نه پس ترې نه کار د کفر شوي بیا مرتد شوی معلومیږي چې اسلام نه پس هم کفر راځي څه شی راځي ته جوړ جک یې صحت یاب یې په تا بیماري راځي که نه راځي لکه څنګه روغ سړي ته بیماري راځي دغسې ښه ښکلي مسلمان ته کفر راځي چې کله هغه ځان پوه نه کړي سهار به مسلمان وې غرمه به کافر شوی وې او ته به زړه کې وایې چې شکر دی کلمه مې ویلې ده لمونځ کوم قبلې ته منځ کې به د ایمان نه هغه نواقض د ایمان پیژندل پکار دي انشاءالله پیژنو به که نه الله دې وکړي چې دا خبرې ستاسو زړونو ته کوزې شي او دا په پازټیو انداز باندې واخلئ. دا خبرې ما خالص د درد د وجې نه تاسو له کړې دي، کني ګوره موږ له داسې تقریرونه راځي، د هر چا خپل فن وي خو زموږ فن مناظره او دا تقریر دا وړه وړه فنونه موږ ته هم راځي. موږ له داسې تقریرونو نه راځي په والله چې دله یې وکم کنه ته به وایې چې بس دا ما اوریدی همیشه همدا خبرې وایې. کولای شو که نشو کولای کړیم دی په دی دنیا کی په دی کیسټو کی موجود دی هر نمونه خبری موږ کولای شو هر نمونه طرز او طریقه موږ له راځی خو زموږ مقصد تاسو پوری ځان قبلول نه دی زموږ مقصد ستاسو الله ته قبلول دی څه شی دی هغه خبری چی ته پی الله ته قبول شی د ښار کلی یو موجوده وخت کی یو نامه ده یو عزت دی یو غیرت یې کړی دی د کورمې ایجنسۍ ته یې د ډیم د بند یو حیثیت اختیار کړی دی. لکه څرنګه چې ډېم هغه بند وي چې کوم کلاو کې اوبه راخلاصې شي دغسې د ښار کلي حیثیت وختي مې چاته وې چې دا چا وې چې دا خوار دی د چی شي نه خوار دی ما دا خوار کلی نه دی دا ښار کلی دی ښار ازغي ته ویلی کېږي چی ته ویلی کېږي ښار ازغي ته ویلی کېږي دا د باطل په سترګو کې ازغی دی څه شی دی باطل وایي چې دا کلی دی نه حلوا کې ورته زغیر دی هغه وایي چې مونږ یې داسې کړي وي خو د دې کلي د وجې یې نشي کوی الله دې ټولې سونې ګرې له داسې ایمان او غیرت او قوت نصیب کړي الله دې وکړي چې د قرم ایجنسۍ خلک دې کلي سره د اسپېلې یا د بل شي امداد او تعاون هم وکړي مقصد مې د خبرې دا دی چې تاسو موجوده وخت کې کوم پورا کم غیرت کړی دی دا دی الله رایګان او بے مقصد نه کی دا وهله په کار راځي چې کله ته د اسلام بنیادونه وپېژنې کني ګوره جنګ نه دی جنګ جنګ او په جهاد کې څه فرق دی جنګ او جهاد کې فرق شته او که نشته شته زه توره راخلم تا وهم ته توره راخلې ما وهې که چېرې زه مسلمان یم د کلمې د مقتضا مطابق زما ژوند دی نو دا زما ستا وهل چې دي دا جهاد دی او که چېرې زه د اسلام په نوم نه او د بل څه مفاداتو په نوم راپاڅېږم او د اسلام خیال نه ساتم او توره چلوم نو دا جنګ دی جهاد نه دی نو مونږ وایو چې الله دې زمونږ ستاسو دا جنګونه جنګونه نه کړي الله دې جهاد دې جوړ کړي ان شاء الله په دې خبرو به غور کوو که واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا الله چې کوم ځای پر اواز دی چا ورته غوږ نیولی دی دنیا او آخرت یې ښایسته کا یا الله څومره څوک یې چې اوري او چا ورته غوږ نیولی دی په ایمان یې مالامال کا یا الله کوم چې نواقص د ایمان دي پروردګار عالم موږ ته دا توفیق را مکا الہ العالمین په کوم سيزونو چې ایمان او اسلام ماتي یا الله دا ونه موساتا یا الله موږ په ایمان او په توحید باندې کلک کا یا الله زموږ زړونو ته هغه خبرې کوزي کا چې په کوم باندې زموږ د آخرت ګټه ده یا الله چې د کمو خبرو مونږ ته اخرت کې تاوان دی هغه زمونږ د زړه نه وباسه یا الله په دې کلي خصوصي رحمتونه نازل کا یا الله په دې قوم خصوصي رحمتونه نازل کا یا الله د دغو نوجوانانو لوی وړو چې کم کاوش او کوشش کړي دي یا الله په دې ایجنسۍ کې او په دې علاقو کې چې څومره نوجوانان دي چې د الله د دین لپاره یو صدا بلند کړي دا یا الله ته د هغوی په عمرونو کې برکت واچوه یا الله مشکلات حل کا یا الله چې څومره طاقتي قوتونه دي د الله د قانون خلاف مخلوق د الله په قانون باندې مجرم جوړي او د مجرم په قانون باندې وته جرم نه وي یا الله ته دغه قوانینو ته تبعی راولا یا الله ته د اسلام قوانین په مخ د ځمکې په ټول کائنات باندې لاګو کا یا الله امریکا دا او کروس ته یا الله څومره کفري طاقتونه دی او دا وی چې ملګری دی ټول تباہ او برباد کا یا الله ستا قانون دی چې आवाज په بدوا سوک نه تباہ کیږي خو یا الله موږ له توفیق د جهاد راکا الٰه العالمین کوم خلکو چې د جهاد علم بلند کړی دی پرودګاره ته د هغوی مددګار شه یا الله یو ځل بیا دعا کوو پرودګاره دې کلي او قوم باندې رحمتونه نازل کا یا الله څومره مسلمانان چې په دې علاقه کې دي یا الله چې د چا څه زړه مرادونه شرعي دي تی پوره کا یا الله که د چا ودونه نشته نکمل ودونه ورته نصیب کا اے الله که د چا اولاد نشته نکمل اولاد ورته نصیب کا اے الله که د چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته نصیب کا یا الله که څوک بیماران دي شفا ولا ورکا یا الله که څوک په ګناهونو کې غرقاب دي یا الله د ګناهونو نه یې منع کا یا الله که څوک په ګناهونو کې غرقاب دي د ګناهونو نه یې منع کا یا الله موږ ته په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله د دې کلمې لاندې موږ ته ژوند نصیب کا او صلی الله تعالی